قدرمنو اورېدونکو نن د یکشنبې ورځ د یو زرو څلور سوه اته دېرشم هجري قمري کال د جمادي الثاني اوومه چې د دوه زره اوولسم میلادي کال د مارچ له پنځمې سره برابره ده تر هر څه وړاندې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته ویاند حامد مجاهد بسم الله الرحمن الرحیم د جوزجان په خانقاه کې شپاړس تنه اربکیان مجاهدینو ته تسلیم شول. د لغمان مرکز ته نږدې دوه ټانګونه ویجاړ شوي او درې تنه عسکر وژل شوي دي. همداراز د دې ولایت په الیشنګ ولسوالۍ کې مجاهدینو یوه پوسته فتح کړې او ګڼ مهمات یې په غنیمت نیولي دي. د فاریاب د المار ولسوالۍ امنیه قومندان وژل شوی یو ساتونکی ژوبل دی او د قندهار ښار په زړه کې د پارلمان وکیل معلم میرولي په یو غلچکي برید کې ووژل شو. اوس هم بشپړ خبرونه په جوزجان ولایت کې مجاهدینو ته شپاړس تنه اربکیان تسلیم شوي دي. د دې ولایت مسول مجاهدین خبر راکوي چې په خانقاه ولسوالۍ کې شپاړس تنه اربکیان ورته تسلیم سول. اربکیان تېره ورځ د حقایقو په درک کولو سره د اربکیانو له لیکو راووتل او له مجاهدینو سره یو ځای سول. د لغمان ولایت مرکز ته نږدې مجاهدینو دوه ټانګونه ویجاړ کړي او درې تنه عسکر یې وژلي دي. تېره ورځ سهار لس بجې د دې ولایت د مرکز ته نږدې په ګرنجابه سیمه کې د کمانډو عسکرو پر ګزمه برید وسو چې نژدې یو ساعت یې دوام وکړ او په ترڅ کې دوه تنه عسکر ووژل سول، درې نور ټپیان سول، پر دې سربېره دوه زغروال ټانګونه هم تخریب سول. له لغمان څخه مو یو بل خبر ترلاسه کړی دی چې په علیشنګ ولسوالۍ کې د دښمن یوه پوسته فتح سوې ده. خبر وايي پوسته چې په شمرام سیمه کې یې د سړک پر غاړه موقعیت درلود، تېره ورځ مازدیګر پنځه نیمي بجې تر برید لاندې راغله، د عسکرو له لږ مقاومت وروسته فتح سوه. په برید کې درې تنه اربکیان ټپیان شوي او نور تښتېدلي دي. مجاهدینو یو موټرسایکل، څلور د راکټ مرمۍ، دوه صندوقه د پیکا مرمۍ، یو سولر، یوه بېټرۍ، درې د پیکا شریدونه او ګڼ نور مهمات په غنیمت نیولي دي. د فاریاب ولایت لارمار ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړ چې ماښام د یادې ولسوالۍ اړوند د چغاتک په سیمه کې د همدې ولسوالۍ لپاره د ګوډاګۍ ادارې امنیه قومندان نسیم قاطع هغه مهال ځای پر ځای ووژل شو چې په سیمه کې رینجر موټر د مجاهدینو په یو ځای پر ځای شوي مین ور برابر شو. په دې پېښه کې رینجر په بشپړه توګه ویجاړ شوی او د نوموړي قومندان یو ساتونکی هم ټپي شوی دی. د قندهار ښار په زړه کې د پارلمان وکیل معلم میرولی په یو غلچکي برید کې ووژل شو. خبر وايي سهار لس بجې د قندهار ښار د لسمې امنیتي حوزې اړوند په کارتۍ معلمین سیمه کې یو تن پخوانی ټوپک سالار او د هلمند ولایت لپاره په اوسني پارلمان کې ګوډاګی وکیل معلم میرولي چې په یو ناڅاپي سفر قندهار ته راغلی و، د اسلامي امارت د چریکي مجاهدینو د یوه غلچکي برید په ترڅ کې ځای پر ځای ووژل شو. د یادونې وړ ده، وړمه ورځ هم په قندهار ښار کې د امنیه قومندانۍ یو تن افسر مولوي نظام الدین د مجاهدینو د یوه غلچکي برید په ترڅ کې ځای پر ځای ووژل شو او توپنچه یې په غنیمت ونیول شوه. له دې سره سره چې د قندهار ښار کوڅه کوڅه له ګوډاګیو عسکرو، پولیسو او جاسوسانو ډکې کړې شوې دي، خو د مجاهدینو د غلچکي بریدونو په کنټرولولو کې ګوډاګیان له سختې ناکامۍ او وارخطایۍ سره مخ دي. لله الحمد، مجاهدین چې هر وخت وغواړي، ګوډاګیان په نښه کولای شي. د بغلان ولایت په مرکزي بغلان کې په جکنه سیمه کې د دښمن درې تعرضي بریدونه په شا تمبول شوي دي. خبر وايي دښمن د بیس د محاصرې د ماتولو په موخه درې ځله تعرضي بریدونه وکړل چې له سخت مقاومت سره مخ شول. په دې نښته کې شپږ تنه عسکر ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. د همدې ولایت په پل خمري کې هم د دښمن تعرضي برید په شا تمبول شوی دی. دښمن تېره ورځ سهار په ډنډې غوري او علادین خیلو سیمه کې پر مجاهدینو تعرضي برید وکړ چې له سخت مقاومت سره مخ شو. په دې نښته کې یو ټانک تخریب شو، یو کمانډو عسکر ووژل شو او درې نور ټپیان شول. د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د مزدوري اردو پر یو زغروال ټانک چاودنه شوې ده. چاودنه تېره ورځ غرمه دوولس بجې د ولسوالۍ بازار ته نږدې رامنځته شوه چې له امله یې ټانک ویجاړ شو خو د مرګ ژوبلې کره شمېره یې لا نه ده څرګنده شوې. د اروزګان ولایت په دهراود ولسوالۍ کې سهار نهه بجې د لیلام په سیمه کې د ګوډاګیو پولیسو پر پوسته وسله وال برید وشو چې له امله یې درې تنه ګوډاګیان ځای پر ځای ووژل شول. همداراز د فاریاب په قیصار کې تېره شپه دوولس بجې د بوري په سیمه کې د ګوډاګیو اربکیانو پر یو پوسته وسله وال برید وشو. له لږ مقاومت وروسته ګوډاګیان په تېښته ولاړل او پوسته یې په بشپړه توګه فتح شوه. په پوسته کې له ګوډاګیانو څخه یو موټرسایکل او نور مهمات هم په غنیمت نیول شوي دي. د هرات ولایت په شنډنډ ولسوالۍ کې سهار اته بجې د کلا کوپتر په سیمه کې د هرات کندهار پر لویه لاره د ګوډاګي دښمن پر یو ټانک د یوه ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه وسوه. د چاودنې له امله ټانک په بشپړه توګه ویجاړ سو او پکې سپرو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې بېګا ماخوستن نهه بجې د اوپاشاک په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو پر پلې ګزمه د یو کمین په ترڅ کې وسلوال برید وشو. د برید په پایله کې څلور تنه عسکر ووژل شول او پاتې نورو یې د تېښتې لاره غوره کړه. د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې د اسلامي امارت مجاهدینو یوه پراخه سیمه تصفیه کړې، د یو قومندان په شمول څلور تنه عسکر وژل شوي دي. د تخار ولایت له درقد ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړی دی چې د نورخیل او جوی ترکي سیمه په بشپړه توګه د مجاهدینو له لوري تصفیه شوه. مجاهدینو ماپښین دوه بجې په یادو سیمو کې د دښمن په مراکزو بریدونه پیل کړل چې د ماښام تر شپږو بجو یې دوام وکړ او په نتیجه کې دواړې ساحې په مکمل ډول د مجاهدینو لاس ته ورغلې. په جګړه کې د سرحدي پولیسو قومندان بسم الله، دوه د مزدوري اردو عسکر او دوه د نصب عامه عسکر ووژل شول او یوولس تنه پولیس د قومندان رحمت الله په ګډون مرګوني ټپیان شول. د یادونې وړ ده چې د قومندان بسم الله جسد تر اوسه پورې په سیمه کې پاتې دی. مجاهدینو د دښمن ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم په غنیمت نیولي دي. له سیمې څخه رارسېدلی خبر وايي، په تېرو دوو ورځو کې چې د ولسوالۍ په بازار او شاوخوا سیمو کې مجاهدینو د ګوډاګیانو پر عملیاتي قوه، د ولسوالۍ پر ودانۍ او پوستو بریدونه ترسره کړل او دښمن ته یې د سر او مال دروند زیان واړوه، ګوډاګیانو یې غچ له ملکي وګړو واخیست. د جګړې له ساحې لرې لرې کلي د درنو وسلو او چورلکو د بمبار هدف وګرځول چې له امله یې خلکو ته د سر او مال دروند زیان واوښتی. خبر زیاتوي، تر دې مهاله د دښمن له لوري پنځلس تنه مېرمنې او ماشومان او سپین ږیري شهیدان شوي، درویشت تنه ټپیان دي چې د دوی له جملې څخه اته تنه شهیدان او دوه ویشت تنه زخمیان د فراه مرکزي روغتون ته لېږدول شوي دي، خو ټولې رسنۍ او هغه د بشري حقوقو دعوه کوونکي یې په اړه چوپه خوله پاتې دي. په دې سربېره د دښمن د ډیسي توپونو او نورو درنو وسلو او بمبار له امله خلکو ته دروند مالي زیان هم اوښتی دی. د خبرونو پای د شریعت ږغ راډیو.